بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم بطور تمهید او نمونه اولنو پینزو آیاتونو کې دا ولی ډلو بیانو منهمون علیهم داغی پینزه صفات ذکر کېدل ایمان بالغیب اقامت صلاة بیا و من الناس من یقول لا د درې مې ډلې بیانو ځوالین منافقان دا ای ګڼ شمیر صفاتونه او ګڼ حکمونه دی له ذکر کړل چې منافق د لستونی مارو نقصان زیاتو بیا دوه مثالونه بیان کړل یو مثال د مغزوبن علیهم او د نبی علیہ السلام دویم مثال د منافق اعتقادی او د قرآن کریم او زده زائنا آیت نمبر اکیس یوشتمنا دویم باب داولی حصے شروع شو دوی دویم باب مختصر خلاصه ویمه پدې کې اول داوه د توحید اول کې داوه د توحید ذکر کړي یا ایو الناس عبدوا ربکم د یو رب عبادت کوي بیا پای باندې پنځه دلایل عقلیه پیش کوي تاسو می پیدا کړی تاسو مشران می پیدا کړی دي زمکه می در لفرش ګرځولې ده اسمان می در باندې چت ګرځولې ده دفل شبهه او دواهم کوي چې پر رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې خلقو کولو آل تب تفصیل کوم بیا د کیفا تکفرون نا سلور نعمتونه په انسان باندې ذکر کوي اول نعمت د نش نه مشتکری وکنتم امواتن فاحیاکم دویم نعمت هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا وشتم آیت کې د دنیا منافع می ستاره بار پیدا کړی دی دریم نعمت دیر شماعت کی و اذ قال ربک للملائکه انی جائل فی الارض خلیفہ ستاسو نکو آدم علیہ السلام می معزز گرزولی ولی نمانی دا تر آیت نمبر 39 پورې دویم باب دی او د دې مختصر خلاصه ما ویلا اوس مشکلات د دې باب په دې باب کې اول داوود توحید ذکر کړي یا ایو الناس عبدوا ربکم اے خلقو عبادت کوي د رب تاسو نو سوال دا دی چې عبادت خو هغوی کولو لکه اصول د قرآن کې ما د مشرکینو په باس کې ویلي جماعتونه جوړول حجونه کول منځونه کول حاجیانو له اوبه ورکولې یو یو آیت ما ذکر کړو نو ولی الله وی چې او بدو ربکم دارنګي قران کې الله وی قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون زه په هغه طریقه عبادت نه کوم چې تاسو یې کوئ عبادت خو یې کولو ولی ورته الله وی چې او بدو ربکم جواب اصل کې عبادت یې کولو ودا الله رب العالمین خالص عبادت نه کولو بلکې دا الله رب العالمین سره به نور شریک او صدار جوړول لکه ابو جال کله بچي حج کې تلبیه ویلا نو आवाज به کولو لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لبیک نبی علیہ السلام ورته بس کا بس کا مخکی مزه واغه ظالم به الا شریکا تملکه و ما ملک یو شریک شتا چې دغه واقدار اختیار منی خو بیا هم شریک شتا د عبادت کولو خو یو د الله عبادت نه کولو او دا زکا چې جګړه په دې مسله کې وا آیت نمبر 33 پینځه درشم د مشرکانو د موحدینو سره جګړه هم په دې مسله کې و یو الله یې نه منلو موحدینو مسلمانانو یې چې هر څه کوي یو الله کوي او مشرکانو یې نه نبی علیه السلام ته شاعر وی نو چې نبی علیه السلام ته ویلی نو که ما او تا ته وی نو څه خبره ده دا یاد ساته چلا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحیح نه ویلي نبی علیہ الصلات والسلام ته ساحر او جادوګر وي مجنون لیوانه وي نو کما تا ته وی نو څه خبره ده ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون آیا مونږه پریدو خپل مددگاران د وجه د وینا د شاعر لیونی نه دارنګي ورپسې سورې سواد دې پسې سورت دې سلورم آیت ګورئ آیت نمبر 4 نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته جادوګر وې دروژن وې نبی علیہ السلام جرم سو جرم داو چې د حق وینای کولا دا الله توحید بیانولو نور دا غس جرم نو اجال الالیه دیلا واحدا ننم چې څوک د توحید بیان کوي څوک یې مړ دا هو جادوګر دی خلې کې جادو یوځل چې ورسره څوک کېني بیا ترې باسي نه څوک وایي مړه دا لیونی دی دا خلک څه کوي او دا دې څه کوي دا نور مليان څه کوي او دا دې څه کوي ساحرن کذاب سو کوئی مړه دا دروغجن دی دې دروغ وایي اجال الالیا دایلا واحدات ایا وی ګرځي ګر مددګاران مددګار یې کیو ان هذا لشیء عجاب یقینا دا یو شی عجیبا واجب خبر دي دا زمونږه لات منات او زایس نشي کوله اوس هم وای وای دای وای چې یو الله ارسه کوي ولې دا فلانه پیر سیبو د من دانی ذمہوار دی ما سمعنا بیایا فی الملت الاخرہ ان هذا الا اختلاق ندی اوریدلی مونږ دی لرا بدین رستنی عیسی علیہ السلام کې دا درو دی د ځان نه جوړ شوی او سموي یره دا مسلې خو د نمخ کې چا نه بیان کړي نور مليان خدا مسلې نه بیان کړي اعوذ بالله ذکر من بیننا ایا راغلی دی قران په دبانی په میز زمون کې دا یوازې دی په قران پوهیږي سو دا نور مليان نه پوهیږي بلهم فی شک من ذکری جګړه په دې مسله کې واد دارنګي ورپسې سورې زمر دې پسې سورته سورې زمر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ کلا چې یاد کړی شي الله یک یوازې نو تنگ شي زړونه دا کسانو چې ایمان نه لري په آخرت کلا چې دا الله توحید بیان کې مشرکان زړونه تنگ شي مړوي کله به دا مسلې بس کړي بس بل کار نشته سهار نه لګیا دی تر غرمې پورې دا وایي چې باباګان هیڅ نشي کولی زیارتونه هیڅ نشي کولی هر څه چې کوي یوازې الله کوي زړه یې تنګ شوی وي واذا ذکر الذین من دونه اذا هم یستبشرون او کلا چې یاد کړی شي هغه کسان چې علاوه د الله نه دي نا صاحب دې خوشاله خوشاله کیږي داوی یا رسول الله مدد داوی چې فلانی بابا پنه کې راو رسیږي دارنګ داوی چې لوی ځوان د دولس کالو غرق بیړې را ایستلې وا د شرک بیانو کې داوی چې سبز تمریز بابا په ملتان کې نور راخ کته کړي اذا هم يستبشرون نا صاحب دی خوشاله خوشاله کی او ګوروي مسله خو دی ته وي پړې را کتکړي اذا هم يستبشرون مشرک د شرک په بیان باندې ډیر خوشحالي دي دارنګي ورپسې سورۃ المؤمن دې پسې سورۃ دې دولسم آیات وګورئ جګړه په دې مسله کې وا چې مؤمنان وې هر څه کې یوازې الله کوي مشرک وې نه زمونږ باباګان او هم کولې شي سورۃ المؤمن دولسم آیت آیت نمبر 12 ذالکم بیان نو اذا دوی اللہ وعدو کفرتم دا د دې وجنا شاندار کله چې دعوت ورکړې شو په طرف د الله باندې کې واځي نو تاسو به انکار کوئ دا وینا واه دا قران خوند څومره خوان کوي چې دا الله توحید بیانوي دا الله وحدانیت بیانوي کو کاش چې خلک زمانه استاد به طرز باندې وایي او داغی طرز بانی واوری اذا دوی اللہ وعدو کفرتم کلبا چی دعوت ورکڑی شو پا طرف دا اللہ ای کی آزی نو تاسو مشرکانو انکار بکولو چی کلبا دا اللہ توحید بیان شو نو تاسو با انکار کولو وَإِيُّ شِرَكْ بِهِ تُؤْمِنُونَ او کچره تا شرک به وکړي شو دی الله سره نو تاسو به ایمان راوړلو پاغي باندې دا الله نه علاوه د بل چا بیان به وشو تاسو به پاغي ډیر زیات خوشاله وئ دارنګي سورې بنی اسرائیل انزل لسمه سپارا آیت نمبر 46 شپږ سالو احتمال وګورئ جګړه په مسلې توحید کې وا دا الله په وحدانیت کې وا مونږ کې چا جګړه نه کوله مونږونه خوای کوله زکات کې جګړه نه کوله جګړه په مسله توحید کې وا اوسمه د موږ دعوت ورکوا تا ته هیڅ حکم سنوي د ذکر او اذکار دعوت ورکوا تا ته څوک هم څه نه وایي یاره وایي وګوره افلانی او فلانی او فلانی هغه ته هیڅوک څه نه وایي او تاسو هر څوک دشمنان دي اوله به دشمن نه مونږ چې د الله توحید بیانو سوره بنی اسرائیل ګوره فی القرآن ولی وای دی باندې ځان پویا کای فی القرآن زکه وای چې هوایی توحید خو هر څوک بیانولې شي او زمونږ یو استاد پنجاب کې هغه به میټه توحید خوږ توحید هر څوک منی او دا هر څوک بیانې او دې کې څوک هم اختلاف نه کوي چې دا وای چې الله خالق دی الله مالک دی الله رازق دی اسمانونه یې پیدا کړي دي او دومره غرونه یې پیدا کړي دي او ځمکه یې پیدا دې کې څوک هم خلاف نه کوي دا هر څوک مني او مخکې ما اصول د قران کې په دې باندې د قران آیاتونه پیش کړي وو چې مشرکان نه کته بوسو کې ځمکه اسمانونه چا پیدا کړي ای بوی الله نو دې کې خو نه د نبی علی السلام سره چا خلاف کړو او نو اوس تاسو سره څوک خلاف کوي توحید فی القرآن ځکه الله وایي چې کله ته د قرآن په رڼا کې توحید بیان کړې نو ته بیا ګوره چې تا سره خلک دښمني کوي او که نه او دا خو هوایي خبرې دي او هر څوک یې کوي چې کله ته د قرآن بیان وکړې وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کله چې یاد کې رستا په قرآن کې کې واځي ولوا الادبار والنفورا اوړي بشاګانو د دې باندې نفرت کوونکی د دې مسلې نه زمونږ استاد محترم به فرمایل وای اصل توحید دا دی چې کم ځای کې ته اوسېږي او هلته بیان کې نو هلته هلته چې کم بابا زیارت او درگاه وی نو دا غي نوم والا او دا وایا چې غازی بابا هیڅ نشي کوله بیا ته ګوره چې مشرکان ستا دشمنان کیږي او کنه دا وایا دماشو بابا د من دانی زمیوار دی چې د من دانی زمیوار دی هغه هیڅ نشي کوله لا نه سرخوږي او تبي زمیوار خلکو ګرځولې هغه هیڅ نشي کوله بیا به خلک ستا دشمنان شي نو چې ته وایې الله خالق دی او مالک دی او رازق دی او اسمانونه یې پیدا کړي او بارانونه وروي دا خو هر څوک مني دې کې خو ابوجهل هم انکار نه کولو دیو جنا وایي فی القرآن ولو علی ادبارهم نفورا اوړي دی په شاګانو د دوی باندې نفرت کوونکي د دې مسئلې نه د قرآن د توحید بیان چې وکړي نو بیا به درنه خلک نفرت کوي دې وجې نه وایي وایي رقیبو نه رپټ لکوائی ہے جا جا کې تانے مې اعبدو ربکم ای وحدو ربکم د یو رب عبادت کوي دا غسر بل سو شریک صدار مجوړوي الذي خلقکم اوس دلائل عقلیه په اثبات د توحید ما اصول د قران کې ویلو چې قران کریم چې مسله ثابتینو په سلور طریقو باندې اخیری رز باندې ما ویلو یو دلائل عقلیه دویم دلائل نقلیه، دریم دلائل وحیه او څلورم الحلف، قسم، نو دا اوس هغه دلائل عقلیه دي او په هغه کې بیا محض دي. څه مطلب؟ الله وایي، د یو رب عبادت وکړئ، ولې؟ ځکه، الذی خلقکم، د هغه رب عبادت وکړئ چې تاسو یې پیدا کړي یئ. دویم. والذین من قبلکم هغه کسان پیدا کړی چې تاسو نه مخکې دي یعنی ستا پلار او نیکه پیدا کړی دي نو دا غي عبادت وکا لعلکم تتقون دله پارا چې تاسو ځان بچ کړئ د شرک نه دریم دلیل الذي جعل لكم الارض فراشا هغه ذات چې ګرځولې تاسو لرز مګه فرش وسماء بنا او اسمان چت د هغه ذات چې زمکه در رفر ګرځولې ده اسمان در باندې چت ګرځولې دي وانزل من السماء ماء او راورولې دي د برنه او با پینځم دلیل برنه بارانونه ورولې دي او الله رب العالمين په ټوله دنيا دا شنه څرمن خوره کړې ده نو ولي د الله سره بل څوک شريک او حصه دار جوړوي دیو جن وای بنا لکم بلا مدن سماو بنا لکم بلا مدن سماو وزینا فما فی آفتورو تاسو لے خستا اسمان بیستنو پیدا کرے فلا تجعلوا لله اندادا نو مگر زوی الله لره په مثل دا الله باندې بل څنګه نتیجه او ثمره دلایل ذکر کړه چې دا الله سره بل څوک شریک او صدار ما جوړای وانتم تعلمون تاسو خپويږئ څه مطلب الله پاک په دې آیت کې یو خبره کوي ما او تا ته انسان پیدا کړي مای ستا پلار نیکه ما پیدا کړی دی او کوټه کی زما اوسیږي چت د لاندې زما اوسیږي میوه جات او رزق درله زه درکوم او بیا عبادت د بل چا کې ولې د بل چا عبادت کې موږ استاد محترم فرمایل راوي شیخ القرآن رحم الله فرمایل چې ترډيري کې واخذه وا او دای الله وای خریس کې زما عبادت د بلچا کې ولا تجلو لله انداد وانتم تعلمون مگر زی الله لره په مثال د الله باندې بلتنا او تاسو خپويږئ چاغي د الله سره برابر ندي نور سوراتونو کې هم دا دلایل په نور طریقو باندې پیش کړي نور کله به ما هغه نور صورتونه هم ذکر کول خو چونکی وخت مختصر دی نو زه اختصار کوم او که څوک بیا ګوري ځان له وګوري قران کریم دا ذکر کوي په نور ځایونو کې سوره فاطر سلوختم آیات کې سوره احقاف شپږویشتمه سپاره څلورم آیات کې سوره لقمان یوشتم سپارا یولسم آیت کی او دارنگی سوره مومن سلور شپیتم کی سوره زاریات یوشتم کی دا دلائل په بل انداز باندې پیش کړي وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اوس دلیل وایي او اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کچری یو تاسو بشکی دا غنا چې موږ را لګلی بخپل بنده باندې فاتو بی سورت من مثلی روڑ یو سورت پشان دی قرآن دی آیت کی دو خبر ذکر شوی یو دا الله رب العالمین وای چې پیغمبر ما را لګلې نو ولې نه منئ دویم دا نبی علیه الصلاة والسلام ته الله عبد وایي، بنده وایي، هیره وایي پیغمبر نور دی او که بشر دی؟ خلک اوس هم په دې کې شک کوي. وایه ته د قرآن نه خبر نه یې نو؟ قرآن کریم کې الله رب العالمین نبی علیه الصلاة والسلام ته بشر وایي، په مختلفو ځایونو کې په مقام د عبادت کې الله ورته عبد وایي، وګورئ سورة حجر آیت نمبر ننانوے سوارلسم سپارا آخری آیت سورة الحجر د عبادت په مقام کې نبی علیہ السلام ته الله عبد وایي سورة الحجر آیت نمبر 99 اخیری آیت عبادت کوه درستا تر دې چې راشي تعالی مرګ تر مرګ د الله عبادت کوه دوه خبره د دې نه ثابت شوي یو دا چې نبی عليه السلام ته الله وی عبادت کوه امر د عبادت کوي دویم دا چې په نبی عليه الصلاه والسلام باندې مرګ راځي دا نه چې ته د دین انکار کوي او پیغمبر مړ دی او که ژوند دی په اعتبار د دنیا سره مړ دی وفات شوی او په دی باندې د قران آیاتونه دي او حدیث دي او به ان شاء الله زه په خپل ځای باندې تفصیل کوم او ال یقین مفسرین ذکر کوي موت مرګ تر مرګ د الله عبادت کوا دارنګه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله عبد وای بنده وای په مقام د مناظره کې ورته عبد وای او په مقام د اسراء کې ورته عبد وای سوره بنی اسرائیل دې پسې سوره نحل او پسې بنی اسرائیل دې پینځلسمې سپاره اول آیات ګورئ لنريه من آياتنا سبحان الذي اسرا بعبده پاک دی هغه ذات چې بوتللې کړی د خپل بنده د شپې عبد ورته وي بعبده خپل بنده لره د شپې دارنګي سورې زمر شپږ دیر شمات ګورې درويشته مزي پارا څلې رښتما شپږ دېرشم آیات سورة زمر الیس الله بکاف عبدا ایا نه دی الله کافی خپل بنده لرا عبد ورته وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دارنګي په مقام د دعوت کې ورته عبد وی سورہ جن کې براشی نو لسمات کې کئ تاسو په شک دا ان چې موږ را لګلی په خپل بنده باندې فاتو به سورۃ من مثله روړو سورۃ د شان د قران پس کی په دلایلو کې دا سینا چې تش عربیتی نه څنګه چې قرآن وی یا ایها الناس اعبدو او په هغې باندې پنځه دلائل پیش کړل نو داسې تاسو هم یو کتاب خو پیش کړئ یو سورت خو پیش کړئ کله ورته الله رب العالمین وی فاتو بعشر سور مثلی مفتریات سوره یونس کې براشي اته درشمات کې کله ورته الله رب العالمین وی او سورة بنی اسرائیل اته اتیایم اټسی کی کله الله رب العالمین ورته وی هغه پیریانم ځان سره ملګری کړي ستاسو هغه مددګاران هغه ملګری کړي او د قران په شان یو صورت خو راوړی یو کتاب پیش کړي ځکه اول ورته الله د قران په شان کتاب راوړی چې دا هغه نه عاجز شول بیا ورته و فرمایل زما یو لس سورتونه خو راوړی ځکه لس قبیله وي یو یو قبیله یو سورت راوړی دا هم نشي کولای خزر قران په شان یو سورت راوړی ټول راجم شي هغه پیریانم ځان سره ملګری کړي او د قران په شان یو سورت پیش کړي نشي کولای نو چې نه شئ کولی نو هغوی خپل وس او کوشش وکړو خو آخر یې وي والله ما هذا کلام البشر قسم په الله دا د انسان خبرې نه دي ځکه د قرآن ځان له یو اعجاز دی کله چې د زړه د در نه قرآن بیانېږي نو هغه لار وباسي هغه انقلاب راولي په معاشره کې خو شرط دا دی چې په ویونکي کې هم اخلاص وي د الله د رضا د پاره یې وایي او په اورېدونکي کې هم اخلاص وي وادو شهداکم من دون الله راواړې د برخي خاوندان ستاسو سوا د الله نه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینی قانون دا دی کله چی عدالت لا جج لا یو فیصله یوړی شی نو هغه څه کوي اول دلائل وری یو طرف هم وکیل لګیای دلائل پیش کوي کیس کله چی ټرائل شروع شي نو یو طرف ته وکیل لګیای او خپل دلائل پیش کوي او بل طرف دا وکیل لګیای هغه هم دلایل پیش کوي او وجج ناسی دا عرص اوری کله چې دا عرص ووري نو بیا هغه یوی ډلې ته وایي او مبارک شتا کیس وګټلو ایلا بشارت ورکی بل طرف ته ډلې ته وایي تاو بیللو او ایله سزا سناو کی قران کریم هم داسی کئی اولی دلائل پیش کل تاسو می پیدا کړی دی تاسو مشران می پیدا کړی دی زمکه می در لفرش ګرځولی دا آسمان می چت ګرځولی برن برن نورم پاغیبا نمی وجات پیدا کوم نو نتیجه دا دلائل فلا تجلو لله اندادا او شک پکی مکوائی نو اوسا دې آیت کې زجر او رټنه ورکوي چا چې دا مخکې دعوا ونه منله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا کچره ونکړو تاسو دا کار او هیڅ چره به ونکړي نو فتقوا النار التي ويرګه دور هغه وقود والناس والحجارا چی خشاک داغی بوی خلق والحجارتو کانی زمونږ استاد محترم به معنا کولا وقود الناس چې بالن داغي بوي خلک ایو ته بالن وای عام خلک هاي ته خشاک وای والحجارتو کانی سوال داري چې کانو سو ګناه کړل چې هغه پکې سوځي جواب، يا خو کنايه ده د شدت عذاب نه، دا عذاب به دومره سخت وي که چېرې کاڼي ور وغورځې نو هغوی به هم په کې سوځي، حالانکه کاڼی په اور کې نه سوځي، دومره سخت عذاب دی. يا دويمه، د دې کاڼو نه مراد عام کاڼي نه دي، بلکه هغه کاڼي مراد دي چې دوی به د هغوی عبادت کولو او دا د دوی د رسوایۍ لپاره چې د چا عبادت تاسو کولو نن دا د تاسو سره جهنم کې پراته دي اعدت للکافرین تیار کړی شوی دی لپاره د کافرو اعدت صيغه د ماضي ذکر وړه چې د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده په طریقې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې لکه قاضي بیزاوی ذکر کوي الصالحات من الاعمال ما سوغ الشرع وحسنها نیک عمل غیتوئی چی شریعت هغی ته برابر وی معنی په سنت طریقه باندی وی که ستا هر څومره نیک عملی خو چی د نبی علیه الصلاة والسلام په طریقه نی زما مهربان هغه الله ته قابل قبول نه دی د دیو جنا پیران پیر جیلانی عبدالقادر رحمت الله علیه هغه ذکر کوي الفتح الربانی کی لا تصح متابعتک من رسول صلی الله علیه وسلم حتا تعمل بما قال ستا تابعداري د نبی علیه السلام تر هغه نه صحیح کیږي چې کومه وینا نبی علیه السلام کړې په هغې دې عمل نهوي کړی په سنتو باندې دارنګې یولسمه صفحه کې هغه وایي العبادة ترک العادة لما لم تتعدد بآداب القرآن وکلام النبوة عبادت دې ته وایي چې خپل عادت به پرېږدې، دا نه چې ته وایې د کلي رسم و رواج به کوم. دا رسم رواج به پرېږدې، هله به عبادت کېږي او ولې د قرآن او سنت ادب نه اخلې؟ دارنګه نولسمه صفحه کې وایي، عش تحت ظل کتاب الله عزوجل و سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم، د قرآن او سنت لاندې زندګي تېروه. که مړه یی او که ژوندی یی په سنت طریقه باندی کوه دارنګه هغه په مختلفو ځایونو کی ذکر کوي او اکانوې صفحه کی ذکر کوي کل من یتبع النبی فاخذ شریعته بیده والکتاب المنزل بید الاخرى هر غسوک چه تابداری کئی دنبی علیہ السلام د هغه شريعت په يو لاس او کتاب په بل لاس باندې علي دا مسلمان دی په مختلفو ځایونو کې هغه ذکر کوي چې د سنتو تابعداري وکا او دارنګ نور علما هغه ذکر کوي او زما مهربان کم بدعات خلکو عام کړی دی په ملک کې هغه شی چې نبی علی السلام او صحابو نکړي نو ما ته څنګه وکړو نیک عمل هغه دی چې هغه نبی علی السلام او صحابو کړی کاوی نکړي هر څومره نیک عمل دی هغه الله ته منظور نه دی او ګوره دی آیت کې الله رب العالمین بشارت ورکړي زیر ورکړي خو کامل بشارت زګه دنیا کې کله کله یو سړی اوسېږي خو د هغه کور نه يي د کړۍ کور يي مالک ورته وایي اوزه دا غزي غریب بل ځای کډه روانه کړي بیا بل ځای کډه واچي بیا ورته هغه بل مالک وایي دي ځای نه اوزه بیا رواني نو کور نه يي نو غمي الله وایي نه ان لهم جنات باغونه به يي کورونه به يي لفظی معنی رستو کوم بیا کله کولی خوای کی وبنی نو کله یو طرف ته رواني او کله بل طرف ته کله یو ته سوال کوي کله بل ته سوال کوي الله وینا تجری من تحت الانهار ولی په پای کې رواني هغه ولی به سي هغه رستوم کله ګوري وبي وای کې رزق نه د خوراک سنې نو بیا هم ګرانه ډیر کله ته داسې وشي خو مخ کې لیدلې نه نو سړی وته لاس نشي وړي داسې نه چې شرمنده شم نور خلک مرګري را پرې وخاندي اکثر پروګرامونو کې داسې کیږي نو هغه چې هوښیار سړی نو هغه بل ته ګوري چې بل ولا لاس یوسي او څنګه یې اخري نو اکه طریقه بیا د اختیار کی چې کمقلی نو هغه ول لاس یو شي نو ټول مرګري ور پورې وخاندي ډیر داسي الله وینا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل د خوراک چلبو مرزي کلا کورم یو بومي خوراکم یو چلم مرزي ها خو باغې کې مرګره ني سره وازي نو کار سم لوی بنگلې خو خوان نه کوي چې سړی سره رفیق حیات نه د کور مرګره ولهم فيها ازواج الله وینا داسې بني بلکې بیبيانه به هم ور سره وي خاوند به یوازې نه بیبي به ور سره وي کله قرب خوراک وی او مرګره ومي خو مرګره الوی مصیبت وی ډیر خاوندان داسي چايي غريبانان د ښځو نه تنګ شوي پريشان يره دا څه مصيبت دی د اوجلې موګې يي سخا ډډوزې به تي خيجي خاوند به چرته د هغې نه خوشحاله نه شي خو د دينداره خلکو زنانه داسې نه يي د هغې نه خاوندان خوشحاله يي دا چې بي دينه يي او د قران او سنت نه خبر نه يي نو د هغې اکثر داسې يي. الا من شاء الله سلر خلق داسی چاغی ویکړی په طریقې د ژوند باندې او ډیر زنانه داسی چای خاون لا چرته ځان خېستا کړی نه او چې بهر ته زی توبه بهر بازار ته زی نو ځان نه بداول شپې ناوې جوړه کی دا سینګار به وکړي او ځان به خیسته کړي خاوند له به چې د ځان خیسته نه کړي الله وایي نه د دنیا د ښځو په شان به نه وي ازواج مطهره پاکې پاکې بیبیانې به وي داسې پاکې حدیث کې راځي او یاو کپړو نه دننه به د هغوی پنډۍ ښکاري داسې به ښایسته یی او داسې به صفا سوتره یی کله کله دا هر څه یی خو کور د یو څو ورځې وی ډیر د ښځې او د خاوند ډیر د خوشحالۍ ژوند یی خو خاوند وفات شي نو ښځه یوازې پاتې شي او غمجنه یی خاوند وفات شي او ښځه ښځه وفات شي خاوند یوازې پاتې شي غمجنی الله وی نه وهم فيها خالدون همیشه به پکې کامل بشارت ته وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات زیر ورکا کسان لا چې ایمان وروړي دي عمل کړی نیک په طریقې د نبی عليه السلام ان لهم جنات یقینا دیل به جنتونه باغونه چې وعده کړی شوی د متقیانو سره پای کې به وي نهرونه د اوبو نه نه به وي بدبویه پنځلسم آیت سورې محمد وانهار من لبن لم يتغير طعمه او هغه نهرونه لا فيها غول قران کې الله وی داسې شراب چای کې به سردردې نه وي هي کې به بيوشي نه وي د دنیا شراب خو چې اوس کې نه هغه بيوش شي او هغه بیا خور مور او کور نه پیژني ارزه تباہ او برباد کی وانار من خمر لذت للشاربین وانار من عسل مصفا او هغه نیرونه د شهد خالصنا شهد بئی خالص بئی د دنیا د شهد په شان بنی دکان باندې لیکلی خالص شهد دستیاب ہے او چې ګوري نو لاندې به کې ټول شکرین او چینی ګډ کړي نو مې خالص شهد ورکړي خو لاندې ټول ګندي لنا اصل مصفا ولهم فيها من كل ثمرات ومغفرة من ربهم میوجات بئی او نهرون بئی دا نهرون بئی من تحت الانهار کلما دلتم اللہ وی تجری من تحت الانهار کلما رزقو منا من ثمرت الرزقا کله چې ورکړې شي دوی ته د دینه میوجات رزقا د پاره د خوراک قالو هذا الذي رزقنا من قبل دای بوئی دا خواغ دی چې راکړې شو مونږ ته مخکې د دینه په دنیا کې د خوراک چل بورځي وو تو بي متشابها او ورکول بشي دایته امرنګ دنیا بشانه طوبا لمن کان لنا وکنا لهم خوشحالی دا غچا لرا چاگی زمونگ دی او مونگ داغیو اللہ دی مونگ تا نصیب کی ازواج مطهره وهم فيها خالدون او دی بئی پدی جنت کی همیشه وح دا قرآن سمرا خوان دی او داسې سړی باندې سیل کوي کله ته راغ او ګوره جنت کې ور دي غلمان دي د شرابو نهرونه روان دي، د شاتو نهرونه روان دي، د پيو نهرونه روان دي. کله درته وايي، ګوره که د الله نافرماني دې وکړه، شرک دې وکړو، نو جهنم کې خو پي دي، لمبي دي او دارنګې نور په هغې کې سزاګانې دي. کله درته وايي، وګوره حضرت هود عليه السلام ولاړ دی، مسئله د توحيد بيانوي. نوح علیه السلام ولاړ دی قوم ته مسئله د توحید بیانوي بل پیغمبر ولاړ دی مسئله بیانوي داسې سړي باندې سیل کوي قران داسې چکر ور کوي وهم فیها خالدون دای به په دې جنت کې همیشه دیو جنا یو شاعر وای وکم من سیئ ما دا من غیر علتن وکم من علیل ناشئین من الداری ډیر کرتا روغ رمټ سړی سار په بستر باندې مړ پروت وی خلکو یره بیګا خدا ټیک ټاکو بس الله په فیصلو کا مړ شو کنه او ډیر داسې بیمارانی په کلونو کلونو کډ باندې پروت نه مړ کیږي وکم من روسن زینوا لزوجها او ډېری ناویانې خاوندانو له خېسته شوي وقد قبضت ارواهم لیلة القدر په خاوندانو باندې د مر فیصله شوي اول شپه د وادي خاوند ته د مرشي دا الله کار دی نو د دنیا په شان بنی چې غمونه نه د یو سورزو بنی وهم فی خالدون همیشه به نو کله چه دعوت او توحید دلائل زجر بشارت ذکر کو اوس ان الله لا یستحی سره دفع د شبهه او دوام دا شبهه څه وه بعضی خلق وئی وی دا جواب دی د آیت د سوره عنکبوت چه په سوره عنکبوت کی الله رب العالمین وی کمثل العنکبوت اتخذت بیتا مثال د جولاګی دی چې هغه کور جوړ کړي نو خلکو اعتراض وکړو چې مړه دا څنګه د الله کتاب دی چې پای کې د جولاګي ذکر دی الله وی په دې آیت سره جواب وکړو دا خبره غلطه ده چې ارسو کې وای غلطه ده زکه چې سوره عنکبوت مکی سوره ده او سوره بقره مدنی سوره ده نو اعتراض په مکه کې کیږي او جواب د مدینه کې کیږي دا خبره غلطه ده کچر مچ داغی نه او شی او تختی ناغی دی واپس کولی نشی نو د مچانو ذکر چې الله وکو نو خلکو اعتراضونه شروع کل مړه دا څنګه د الله کتاب دی چې په دې کې د مچانو ذکر دی الله وی په دې آیت سره جواب وکو دا خبره هم غلطه ده زکا چې سوره بقره په نزول کې اوه اتیایم دی او سورة الحج په نزول کې یو سل دریم نمبر دی هغه د دې سورت نه روستو نازل شوی دی نو اعتراض روستو کیږي او جواب مخ کې کیږي دا څه خبره ده اصل خبره دا ده حافظ ابن کثیر رحمه الله ذکر کوي لما ضرب الله هذين المثلين کله چی الله دا مخکی دوه مثالونه پیش کړل او زمونږ استاد محترم به دا جواب کولو د حضرت شیخ القرآن رحمه الله په حواله سره چی دا مخکی دوه مثالونه الله ذکر کړل رعد و برق نو خلکو اعتراضونه وکړل چی مړه دا څنګه د الله کتاب دی چی په دې کې د رعد او د برق ذکر دی الله په دې آیت سره جواب وکړو ان الله لا یستحی ای یضرب مثلا ما بعوزتن وې دا خو ضروری نه چې په مثال کې د غټ شی ذکر کې نه د یو ماشي مثال ذکر کوم صحیح ده ها پس بیان د مثال نه خلق دوه ډلې شي یو به گمراه شي او بل باک لکشی ترجمه ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزتان یقینا الله شرم نه کوي د دینا چې بیان کیو مثال فما فوق ما بعوزتن په اندازې دی او ماشي فما فوق یا زیاد وی د دینا په ما وړو کوالی کې فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق اوس کله چې ته مثال بیان کې نو خلک به دوه ډلې شي ارچا کسان دي چې ایمان وروړي ناغي پويږي چې یقینا دا مثال حق دی تر طرفه درب دینا واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا ارچا کسان دي چې کفر کړي ناغي وایي سعی راغی دا الله په دې مثال سره یضل به کثیرا و یادی به کثیرا اوس کلفظی معنی کې سم چې عام خلک کوي وای گمراه کوي په دې سره ډېر نو قران د خلکو د گمراهۍ لپاره راغلی دی چې ته معنی کې گمراهي گمراه کوي په دې سره ډېر لره قرآن خو د ګمراهۍ لپاره نه دی، بلکې قرآن خو د خلکو د هدایت او اصلاح لپاره راغلی دی. اصل خبره دا ده چې معنی دا چې قرآن کریم سره به ګمراهي ښکاره شي، د بیان د قرآن سره به ګمراهي د دوی ښکاره شي، لکه سوره مائده آیت نمبر چون ساټ څلور شپېتم آیت وګورئ. شپږم سپارا سوره مائده ډیره ویګ مونز کړی او نوافل منزونه به کوي او ډیر به ځان زبر کوي او کله چې ته قران بیان کې نو بیا و تا ته پته ولګي چې هو دا خو د دین په جامه کې غلو دا خو خلکو تباہی وکړه قران ښکار کوي نو معنی دا یذل به کثیرا کار کوي گمراهي په دې قران سره د ډیرو ويادي به کثيرا او کلکۍ مضبوطۍ په دې قرآن سره ډېرو لره چې کله قرآن ني بيان شي مؤمن وي مسلمان وي خو کلک نه يي يريږي او چې قرآن واوري نو هغه کلک شي لکه سورې بني اسرائيل کې الله رب العالمين وي دواتي ايمات وګورئ سورې بني اسرائيل پنځلسمه سپاره باسي چې په قران سره سړی کلاکیږي دا نن چې مسلمان ایمان کمزور دی او دا هغه شینه یریږي چې هغه په سترګو ښکاری هم نه دا سوجه ده ځکه چې ایمان کلک نه دی کنه قران ته ناس نه دی نو دا هغه شي نه یریږي چې هغه سره ښکاری نه سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 82 دواتیایم وننزل من القران ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین را لګمګه د قران ناغه چاغوي شفاء او رحمت د پاره د مؤمنانو ولا يزيد الظالمين الا خسارا او نزيات ای ظالمان لرا مگر نقصان ظالمان د قران د بیان سره نورم زیات شي دارنګ دلته ملاوي ويا دي به کثیرا لکای په دې قران سره ډیر لرا وما يضل به الا الفاسقين او نه ښکاره کوي ګمراهي په دې سره مګر د فاسقانو فاسقان څوک دي الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هغه کسان چې ماتي وادو د الله لرا پس د مضبوط والینا د منافق او د فاسق کار دای چې دی بل لوز ماتي واده به ماتي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له د چا چې لوز نه داغه د سره دین نیوي دین ایمان داغه چای چې هغه لوز پوره کوي وعده پوره کوي چا سره دي چې لوز کو نه هغه بیا پوره کا دارنګ حدیث کې راځي آیت المنافق ثلاث اذا وعد اخلفا د منافق نخی دیری او پاغی کی دادا کله چی چا سره وعده وکی نو داغی خلاف کئی ولی هغه وعده کی چی هغه سرته نسی رسولی ینقضون عهد الله من بعد میثاقه پس د مضبوطیانا ویقطعون ما امر الله به او پریکئی هغه سا چی حکم کړی الله پاغی باندی ایو سره دا دا کولو یفسدون فی الارض او فساد گئی بزمگا کی اولائک هم الخاسرون دا کسان دی تاوانیان کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا قانون دا دی کله چې څوک جرګې ته خطاب کوي خبرې کوي ناول عام خبرو کی چی په دی باندی پوه شی چی عام خلق یی نه منی بیا یو قوم خاص کی او نا عام طریقه دا ده چی په چا باندی خبره منی نو اول په هغی باندی دلایل پیش کی چی کله په دی پوه شی چی په دلایلو خو نه پوهیږی دا خلق نو بیا ورباندی احسانونه شمیری ورته وایی ګوره ما درسره دا احسان کړی دا احسان کړی دا کړی دی نو هغوی ومني چې هوښیار یي، کم عقل یي نه مني. الله رب العالمین هم داسې کوي، اول یې دلایل پیش کړل، اوس ددې ځای نه اته ویشتم آیت نه نعمتونه ذکر کوي، احسانونه ذکر کوي په انسان باندې، څلور نعمتونه ورسره ورسره به وایم، یو نعمت، د نیس نه مې سته کړې په دنیا کې د نام و نشان نو چا پیجندې نه او ما پیدا کړې کیفا تکفرون بالله وکنتم امواتا څنګه تاسو کفر کوئ په الله او تاسو نشته امواتن منا عدمن نشوی د سرم نام و نشان نو لکه سوره دهر اول کې وای هل اتا علی الانسان ان من الدار لم یکن شیئا مذکورا داس یو وخت د زمانه راغله په انسان چې د هیڅ شی نو فایاکم نو ژوندې کوي تاسو ثم یمیتکم بیا بمړ کوي تاسو ثم یحییکم بیا به ژوندې کوي تاسو ثم الیه ترجعون بیا به الله ته تاسو واپس کړئ شي زمونږ استاد محترم فرمایل وای ما سوچ کولو چې دی دا کې الله نعمتونه ذکر کوي نو مرخ نعمت نه دی نو دای ولې ثم یمیتکم دای ولې په نعمت کې ذکر کړی دی رستو الله زما زیان په دې باندې کولاو کو چې هغه شیخ فانی هغه بوډا سپین ږیری چې د سلو کالو نه واوړي په دې دور کې د شپږ شلې کالو شي یا د هغې د پاسه شي داسې چې نه او دس کولی شي نه او دس ماته کولی شي نه مونځ کولی شي د بل محتاج شي نو هغه له خو مر نعمت دی که نه ځکه الله وی ثم یمیتکم دا په نعمتونو کې ذکر کو ثم الیه ترجعون بیا به الله ته تاسو واپس کړئ شي یعنی دو ځله مرګ او دو ځله ژوند په دې میاس کې بل ژوند نشتا چه ته وای په قبر کې ژوندۍ دي او ژوندۍ دي او دا یو لوی مسله خلکو جوړ کړه هغه چا چاغي نه بدعات او ټیکدارانو ټول عمر خلکو لا په دین کې رضان نه طریقې جوړ کړي نن آیو ځان نه خبرې جوړ کړي او دا پیغمبران او شهیدان په قبر کې ژوند دي دا سي ژوند دي څنګه چې ما او تا ژوند دي او هغه له ډیر هوا ورکړه او ځانې ټیکدارو ګرځولو وې د اهل سنت والجماعت هم ټیکدار مونږ یو د دیوبند هم ټیکدار مونږ یو مونږ دیوبندیان یو تاسو پلانی یې دا ودا دیوبندیت بس دیتا اوس چې هغه مسائل چې په قبر کې ستانه داغه ته پوس نه کی خلک دی پاغه کې الجاو کړل چرته د توحید بیان دی اونکو چرګه د شرکیات او رد دی اونکو د بدعات او رد دی اونکو او نو جوانان دی بخپلو کې بدی باندې اخته ګل دا مړ دی او دا ژوند دی او دا مړ دی او دا ژوند دی ها ها دا مړ دی او ها ها دا ژوند دی سړیا د الله رب العالمین له وسه جواب ورکې دو ځله مړ دی او دو ځله ژوند دی وګورئ سوره مؤمن پای کې الله رب العالمین ذکر کوي سلیریشتمه سپارا سورۃ المؤمن انزل لسم آیت وګورئ آیت نمبر 15 مړه دي کو دوه ځله او ژوندي دي کو دوه ځله دوه ځله ژوند او دوه ځله مرګ یو لسمات سورة المؤمن سلورشتمه سپارا قالو ربنا متن اسنتین واحیتن اسنتین اے رب زمونگا مړه دي کو دوه ځله او ژوندي دي کو دوه ځله یو مرګ داو چې د سره پیدا شي نه او دویم ژوند ثم الیه ترجعو ثم یحییکم بیا بم را ژوندۍ کی د قبر نه بم را پاسي او بیا به الله ته واپس کیږي په دې میاس کې دریم ژوند نشته ګورا دا ځل خلکو د ځان نه جوړ کړي او په دې باندې علما ډېر ښه کتابونه لیکلي دي او کته وای چې نه پیغمبران داسې ژوندي څنګه چې ما او تا ژوندي یو نو لږ سوره مؤمنون وګوره اتلسمه سپاره سوره المؤمنون پنځلسم آیت وګورئ آیت نمبر 15 پنځلسم سورۃ المؤمنون اتلسم سپارا پنځلسم آیت بیا یقینا تاسو رستو د دین املا کی دن کی خطاب چاته نبی علیہ السلام ته نو نو څنګه الله وی انکم بعد ذلک لمیتون تاسو به مړ کیږئ اوس وینا مړ نه ژوند دی آیت نمبر 15 15 سورۃ المؤمنون انکم بعد ذلک لمیتون رسد دین به تاسو مړی اوس دلته الله وی کنتم امواتا فاحیاکم تاسو وی نشتا ژوندۍ کوي تاسو بیا ومړه کوي تاسو بیا ژوندۍ کوي تاسو نبی علیہ السلام ته الله وی انک میت و انهم میتون صفال فازی د قران پیغمبرات تبو مړ کیږي او دوی به هم مړه کیږي دارنګ نبی علیہ السلام ته الله وی افایم متا فهم الخالدون کته مرشه نو دی بجوندی همیشه بجوندی نبی علیہ السلام ته خو الله واضح الفاظ کوي افایم متا کته مرشوي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ټول انبیاء علیهم السلام او شهیدانو د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده، د علماء دیوبند عقیده دا ده چې نبی علیه السلام او ټول انبیاء علیهم السلام او شهیدان په اعتبار د دنیا سره مړه دي، مرګ پرې راغلی دی، دیو جنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کله چې نبی علیه الصلاة والسلام وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله رالو نبی علیه السلام یې ښکل کو. او وی فرمایل، لن یجمع الله علیک الموتتین، الله په تا باندې دوه مرګه نه راولي. بس کم مرګ چې پکارو هغه رالو ستا زندگی ختمه شوه د دنیا نه حضرت عمر رضی الله عنه توره راایستلې وه او قسم په الله چا چې وی چې نبی علیہ السلام مړ دی نو سټ به پرې کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله دا اوریدل ودرېدو په منبر باندې او آیت د سوره بقره ویلو را بشي رستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په باره کې الله وایي او فیمتا او قتلن قلبتم علی عقابکم اکا چر مړ شو نبی علیہ السلام یا اوجل شو شهید شو نو تاسو بیا اولې په پوند باندې دعوت یې ووی او بیا یې ووی من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات سوچ د نبی علیہ الصلات والسلام عبادت کړي نو هغه مړ شوی دنیا نه رخصت شوی هغه وفات دی نه نوې پیغمبر مړ نه ژوند دی من کان یعبد منکم محمدا بخاری وګوره لګ اسوي فإن محمدا قد مات یقینا محمد علیہ السلام مر شوی دی ومن کان یعبد الله فإن الله حي لا يموت او څوک چې د الله عبادت کوي هغه همیشه ژوند دی دا اوس لوی مصیبت خلکو جوړو نه نه وای مړ نه دي ژوند دي او مړ نه دي ژوند دي او دای ټیکداریو ګرځول د دیوبندیت وای د دیوبند ټیکه دار به هغه څوک وي چې هغه وای پیغمبران مړه نه دي ژوندي دي او که څوک وای چې قران وای چې مړه شوي دي نه نه وای دا اهل سنت نه خارج دي په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي او ډیر تفصیل سره په دې باندې بیان کړی دی لکه ابو العز الحنفي وای هغه وایي د روح د بدن سره پنځه قسمه تعلق دی او بیا د یو یو تفصیل کوي علامه کاسانی مشهور عالم حنفی ځان ته حنفی وایي نو بیا به د احنافو کتابونه منې هغه وایي وایي اما فی احکام دنیا فالشهید میتون البدع صنایع داغه کتاب دی اخیری صفحه کې وایي اما فی احکام الدنیا فشهید میتون په احکام دنیا کې شهید مړ دی او زکه داغه مال تقسیمیږي او خزه پس د انقضاء د عدت نه بل ته په نکاح کیږي او امام زاهدی وای سیر اعلام النبلا کی والانبیاء احیاء عند ربهم کایات الشهداء عند ربهم ولیست حیاتهم الدنیویہ وی دا غی ژوند د دنیا په شان نه دی دا سه بنوي چې دنیا په شان ژوند دی دارنګ علامه ظفر احمد عثماني وای فتلک حیات اخرى لا من جنس الحیات الدنیویہ اعلی سنن کې دا د دنیا ژوند نه دی بلکې هغه د آخرت دی وهو میت باعتبار هذه الحیات الدنیویه د دې ژوند د دنیا په اعتبار سره هغه مړ دی حتا بتلک الحیات البرزخیه المغایره لهذه الحیات وی هغه جدا ژوند دی دا احناف مشهور عالم شمس الدین سرخسی المبسوط کی هغه ذکر کئی والشهید حی فی احکام الاخرہ شهید په بار د احکام د اخرت کی جوان دی الله وی بل یاون عند ربهم یرزقون د رب په نس باندې رزق ورکول شي فاما فی احکام دنیا فهو میتون په احکام د دنیا کې هغه مړ دی او توای نه ژوند دی او چې ځان ته دیوبندي وای نو فتاوی دارلوم دیوبند پینزم جیل صفحه 397 کې مفتی عزیز الرحمن څه ذکر کوي وې انبیاء کرام علیهم السلام فتاوی دارلوم دیوبند پینزم جلد صفحه تین سو ستانوے وې انبیاء کرام علیهم السلام کی حیات شہدا کی حیات سی اتم واقعہ ہے لیکن اس حیات سے مراد حیات دنیوی نہیں ہے وې ددې ژوند نه مراد د دنیا ژوند نه دی چې څنګه ته وايي دارنګې باني دارلوم دیوبند چا چې دیوبند جوړ کړی دی مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه هغه آب حیات نهه ویشتمه صفحه کې وايي لیکن ظاهر ہے کہ بعد وفات جسد مردہ من جملہ جمادات ہوتا ہے ظاهری خبره ده چې د وفات نه رستو د مردہ بدن د جماداتو نوی شان ور شاه کشمیری رحمت الله علیه دا هغه کتاب دی تفسیر دی مشکلات القرآن هغه نامه صفحه کې د دې آیت دلان دی وای بلکې تحقیق انس کې معنی حیات تعلق روح به بدن نیست و در قبر اصلا تعلق روح به بدن نیست چې په قبر کې د روح د بدن سره تعلق نشته دارنګ نور کتابونه په دې باندې علماو کتابونه لیکلي دي زمونږ استاد محترم په دې باندې کتاب لیکلی دی مسلک الاکابر فی تحقیق الحیات و عدم السماع لیال المقابر حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری سے حفظه الله تعالی او دارنګي د تبلیغیانو مشر مولانا زکریا سے رحمت الله علیه شیخ الحدیث آغا برکاتی بھی شیخ البیس کے چار سو پچاسی صفحہ کی ذکر گئی حیات النبی کے متعلق میرا خیال تو یہ کہ تم نے مولانا علی رحمہ اللہ کے خود سے جو سنا ہے نقل کیا ہے وہ صحیح ہے اور حق دس نانو تھی رحم اللہ نے کتاب ابحیات میں کیا لکھا نہ تو اس کے ہاں، پلټنے کا تو کئی ارادہ کیا تو ہم نہ تو ہمت وئی زما خیال دا دے چی د مولانا حسین علی رحمه الله د شاګردانو نه تا کوم څه نقل کړی دی هغه صحیح دی شیخ الحدیث مولانا زکریا سے رحمت الله علیه بهرحال علما په دې کتابونه لیکلی دی دا که د اصولو مسئله يي نو قرآن خو وايي په اعتبار د دنيا باندې مړه دي او که د فروع مسئله يي نو د احنافو ټول کتابونه وايي چې انبياء عليهم السلام، شهيدان، اولياء کرام، بزرګان په اعتبار د دنيا سره مړه دي ها په اعتبار د آخرت سره ژوندي دي او هغه ځان له ژوند دی د دنيا سره د هغې هيڅ تعلق نشته. ثم يعيكم ثم اليه ترجعون والذي بیا به الله ته تاسو واپس کړئ شي والذي خلق لكم ما في الارض جميعا دا دویم نعمت چې د دنیا منافع می تاسو د پاره پیدا کړی دي الله غزا ته چې پیدا کړی تاسو د فائدې لپاره هغه څه چې زمګه کې دی غونډه ثم استوى الى السماء بیا لا وګورا بیا قصد کو په طرف د اسمان باندې او جميعا معنا اعتقدوا جميعا دا نه چې څنګه دهریه وای چې دا هر چا مال مشترک دی الو اشتراکیت دی اشتراکی نظام دی وی د هر چا مال شریک دی او د هر چا خزه د هر چا شریک ده نه نه دا مقصد نه دی بلکې معنا جميعا منو سورې نال کې درې پنځه سمات کې راځي دارنګي سورې امیم سجدا یو لسم کې ثم استوى الى السماء بیا یې قصو کو په طرف د اسمان فسواهن سب سماوات نو برابر کړو اسمانونه وهو بكل شيء عليم دا الله دې پاره یو شی باندې پویا اول دا آیت کې وی خالق لكل شيء هو الله اوس وی عالم بكل شيء هو الله هو بكل شيء عليم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً دریم نعمت ذکر کړي چې استاسو نیکه آدم علی السلام عزتمن ګرځول او ملائکو کې وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کله چې وی رستا ملائکو ته یقینا ز پیدا کوونکی ما زمګه کې یو خلیفہ خلیفہ نه مراد څه دی بعضی خلک وای وای انسان د الله خلیفہ دی او هغه نه مراد بیا نائب الیاد ساتي دا خبره غلطه ده انسان د الله نائب نشي کېږي لکه نائب خود هغه چا نه ای چې هغه خپل کارونه سرته نشي رسولې نو ولې الله خپل کارونه سرته نشي رسولې دا دروغ دي د خلیفہ دلته سلور معنی دی خیال کوي یو معنی دا درې معنی یو معنی دا انی جاعل فی الارض خلیفہ زه ګرځو ما پزماګه کې او خلیفہ یعنی زبا هغه ته ما هغه با زما خبره خلکو ته کوي لکه داوود علی السلام ته الله وای یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض زوی به مړ شي نو لمسی به راشي، لمسی به مړ شي نو ورپسې به راشي او داسې به راځي، قوما یخلف بعضهم بعضا، او دا قرآن ذکر کوي سورة انعام کې یو سل پنځه شپېتم آیات کې، سورة نمل کې باهسټ کې، دارنګه ابن کثیر او قاسمي هم دا معنی کوي، فتح الرحمن کې شیخ الاسلام انصاري هم دا معنی کوي. تفسیر ماوردی النکت العیون کې هم دا معنی کوي دارنګه هي تفسیر قاسمی امام رازی ټول دا معنی کوي او موږ ګره دا تفاسیر نه کتلی دا ټول موږ د خپل استاد شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاهری صاحب نه اوریدلی دي خپل استاد هم یاس کې نه یری دا نه چې یو نیم سړی هغه استاد پری دی نو یا څه چی زده کړی د هغی نومونه الی حالانکه هغه یې کتلی هم نه وي سند به نه پرېږدی نو دا تفاسیر دا معنی کوي دارنګ درېمه معنا انی جاعل فی الارض خلیفه زه پیدا کوم پس مګه کې یو خلیفہ نو کچره خلیفہ نه مراد شي نائب نو ما نائب د پیریانو خلیفۃ الجن د پیریانو نائب ځکه انسانان نمک کې پیریان اوسېدلی قالو وتجل فیا من یفسد فیا دی ورته وی آیا ته پیدا کې بده زمګه کې هغه څوک چې فساد کوي بده کې او ته یې بوینه دی او بل فرشتو ته علم غیب نو خودی ته وی قیاس د غایب په شاهد باندې سمت لبا د انسانانو نمخ کې بده زمګه پیریان اوسېدلی نو هغوی به د یو بل وینې تویولې، نو فرشتو وویل چې یاره هسې نه انسان به هم دغه شی وي نو ځکه یې دا خبره وکړه، علم غیب یې نشته. ونحن نسبح بحمدک یو د تسبیح او یو د تقدیس، تسبیح راځي پاکي په ذات کې او تقدیس پاکي په صفاتو کې، ونحن نسبح بحمدک او موږ پاکي بیانوو. بحمدک په صفت ستا باندې او پاکي بیا د ذات ستا پاکي بیانو او پاکي بیانو د صفات ستا قال او الله پاک انی عالم غیب السماوات والارض یقینا ز پیدا کو انی عالم ما تا ما لا تعلمون ز بیگم باغ سو چې تاسو بنا پویږئ وعلم آدم الاسماء كلها وهو دل الله پاک آدم علیہ السلام دا اثر د سیزونو ټولو ټولو مراد ضروری چاہ وقت کم ضروری کل عورتی مراد دے لکه سورہ نمل کی رازی شپارسم و درویشتم آیت کی وعودیت من کل شیء ولا عرش عظیم بیا پیش کل په ملائکو باندې وقال امبیونی بیاسماء هؤلاء او الله خبر را کوي پاسر د دې سيزونو کچره تاسو رښتینی قالو سبحانك لا علم لنا ورتوي پاکی دا تعالی را الله نشته علم لرا مگر هغه چې تا علم را کړې مونږ ته انک انت العلیم الحکیم یقینا خاص ته په یو حکمتونو والا اوس فضیلت د انسان څنګه راغلو چا آدم علی السلام ته خو خودل او فرشتو ته نو خودلی بیا آدم علی السلام ولې غوړه شو په فرشتو باندې جواب غوره ځکه شو چې آدم علیه السلام کې اثر واچو نو د تندې، د لوږې، د شهوت وغیره د دنیاوي چې څومره تقاضي دي نو د هغې الله رب العالمین په کې اثر واچولو او سره د هغې نه د الله عبادت کوي سره د مصروفیاتو د دنیا نه او فرشتې د هغې خو فارغ وو. هغه کې نه شهوت او هغه کې نه د خوراک ماده او نه د سکاک ماده او نه نور سو نو لازما بای عبادت کو نور دای څه کارو دیو جنا آدم علی السلام الله غره کو په فرشتو باندې مثال داسې دی لکه یو سړی دا روزګار دی کاروبار دی دکانداری دا تجارت ته او کولاو دی پابندی هم پی نشته لاک ډاون هم نشته او دا غي باوجود هغه راضی او قران لا وخت ور کوي هغه هر څه پری دی یاره وای دا قران یې ځکول ضروری دی دویم یو سړی دی هغه اوسګار دی فارغ دی او یاره اسه هم اوسګار یو راشو د الله کتاب او نو د دواړو اجر ستا او کم سړی چې زیات مصروف ته بیا هم قران لا وخت ور کوي دا اجر زیات ته ځکه چې سره د مصروفیاتو یې کوي دا رنګي فرشته فارغ وي او انسان آدم علی السلام مصروف او دغه باوجود ځکه الله غوړه کو قال یا آدم ام بهم باسمائهم الله ورته وي اے آدم علی السلام خبر ورکدیلا پاسر د دې سيزونو باندې خبر ورکړه دی له په اثر د دې څیزونو فلما انباهم کله چې خبر ورکړه دی لره بیا اسمایم په اثر د دې څیزونو قال الم اقول لكم الله ورته انو ویلی ما تاسو انی عالم غیب السماوات والارض یقینا زبویګما په پټو شیزونو د اسمانونو زمکو وعلمو ما تبدون ما کنتم تدمون او پوهیږم په هغه څه باندې چې تاسو یې ښکاره کوئ او هغه چې تاسو پټونکي هغې لره څه پټول نو په دې ځای کې بعضې خلک لګیا شي وایي فرشتو داسې پټولو دا یې پټولو نه مړه داسې ډکوسلي دي فرشتو یې څه پټ کړي خدا دا کنتم تکتمون دي ته کلمه شمول وي او دا په هر جبه کې مثال داسې دی لکه پښتو کې چې ملمراشي خلک دې نه دا پوس کوي الکه سروټه موټه دې خړلې ده سیدی اوبه یې څکلي دي نو دا روټۍ دا خو لفظ دی معنی شته خو د دې دویم ټکي هیڅ معنی نشته اوبه مبه خوراک مراک د دې دویم لفظ څه معنی نشته هسې د خوند لپاره یې خلک وایي دارنګې الله پاک د خوند لپاره ویلي دا نه چې ته وایې فرشتو دا پټولو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ کله چې مونږه ملائکو ته سجده وکړي په طرف د آدم علی السلام لآدم په طرف د آدم علی السلام دا نه چې آدم علی السلام ته سجده کړي نو خو شرکو ځکه غیر الله ته سجده ده یو خدا چې الله حکم کو بس خبره ختمه ځکه غیر الله ته سجده خو الله منع کړی دا چې الله وی چې کوي سجده بس بیا خو منل واجب او دویم دا چې په وخت کې جایز و او اصل جواب دا دی چې آدم علی السلام به تور قبله استعمال شو لکه څنګه چې موږ خانه کعبه ته مونږ کو مونږ اصل کې الله لکو سجده الله ته کو او په طرف د خانه کعبه کو دارنګي طرف د آدم علی السلام لآدم په طرف د آدم علی السلام وسجدوا الا ابلیس دای سجده وکړه مگر شیطان ونکړه ابا انکار وکړو واستكبر او لوی وکړلا او تکبر دا ډیر بدترین صفت دی حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان الله یبغض ثلاثه الله په درې قسمه خلکو سره ډېر بغض کوي الله په باندې ډېر خفه کیږي یو الملک الکذاب یو دروغجن بادشاہ چې بادشاہ دروغ وایي خلکو سره دروغ وادي کوي زه به تاسو له داو کم داو کم او چې کله بادشاہ شي بیا دې نارار سریر شي دا د الله ډیر بدی شي ولې هغه خبره کې چې بیا یې سر ته نشي رسولې اربا غریبانان له داو کم او زه به داو کم ملک بلاس اسمان ته ورسوم هغه ملک بیا تباہ او برباد کی دا سه بادشاہ چې هغه دروغجنی هغه د الله ډیر بدی شي دویم الشیخ الزانی هغه بوډا زناکار چی سپین ږیری بوډای په مرګ ولاړی دی بیا هم زناګانی کوي هسې هم د الله زناکار بدی شي خو چی په مرګ ولاړی او دی بیا هم زنا کوي دا د الله ډیر بدی شي او دریم الفقیر العال هغه فقیر چی هغه تکبر کوي د روپې دره کور کې لګي نه بهر چې ګوره ځان به کلکلا خان جوړ کړی ته به چې گورنر زوی دی او دې تکبر به کوي دا دا سدا سي برواني یو نیوی کړه د کور تاسو چې وګي منګه کال کور کې منډي وایي پلار غریبه سوالونه کوي او دا غریبه د لاس تباہ بربادي او دله چې ګوره توبه ته بوا چې دا دنیا ډور ډولې ده تکبر دا ډېر بدترین صفت دی او الله رب العالمین په دې باندې خفه کیږي واستكبر او لوی وکړه سوچ دا شیطان تابعداري کوي، څوک چې تکبر کوي نو هغه د شیطان تابعداري کوي. واستكبر او لوی وکړلا وکانا من الکافرین وده د کافرونو په علم د الله کې دی ځای کې زمونږ استادان ډیر تفصیل کوي خو هغه چونګې د علما او طلباو خبرې دي نو زه تاسو ته نه کوم چې استثناء څه ته وایي متصله څه ته وایي منقطعه څه ته وایي هغه د طالبانو خبرې دي تاسو ته یې نه کوم ځکه پوهېږئ نه پرې خو لنډه خبره دا بعضې خلک وایي وایي شیطان دا د فرشتو د جنس نه و دلیل د دې آیت نه نیسي الا ابلیس او وایي دې کې استثنا متصله ده نه مړه داسې خبرې دي او څوک څوک پکې رالګیا شي شیطان وایي د فرشتو استاد و واه و د فرشتو استاد نو ستا استاد دی دا و د فرشتو استاد نو استاد استاد نو او نو د فرشتو د جنس نو قران کې الله وایي کانا من الجن ففسق عن امر ربي دا اصلا نسلا د پیریانو د نسل نو او پيريان د اوره پيدا شوي دي، ناري مخلوق دي، فرشتې نوراني مخلوق دي، نو ناري مخلوق او نوراني دواړه څنګه يو ځای کړې؟ نه يو استاذ و، نه د نه د فرشتو د جنس نه و، هغه په فرشتو کې ځان دننه کړی و، خو ونه ګوره فرشته نه وه. الله ته معلوم و چې دا کافر دی، خو دا یې دې له کول، فرشتو له یې ښکاره کولو چې دا ستاسو دښمن دی. وکان من الکافرین، ولې د کافرو نه په علم د الله کې. وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنة، ووې مونږ، اې آدم علیه السلام اوسېږه ته او بي بي ستا په جنت کې. مطلق باغ و. دې کې بعضې خلک لګیا شي، څوک وایي دا د غنم دانه، څوک وایي دا اوربشې، څوک وایي دا جوار دي. یاره تا ته څه ضرورت دی، قبر کې ځې تپوس خو نه کېږي. بس خبره ختمه. یوونه وه، که د غنم وه او که د اوربشې وه او که د هر څه وه، مونږ ته د هغې ضرورت نشته. افتکونا من الظالمین شیبا د کمی کوونکو نه ځان له خپل درجه لا څه مطلب ځان له به درجه کمه کې دا معنی به نه کې چې شیبه تاسو ظالمان پیغمبر ظالم نشي کېدی او ظلم په معنی د کمی سره استعمال شوی دی لکه سوره کهف کې براشي درې در شمات کې کلتا الجنتین آتت کلا ولم تظلم منه شیئا دا باغونه وو او دوی میوې ورکولې نو دین یې کمول نه ظلم په معنی د کمی سره دارنګ سوره فاتر کې دوه درشم آیات کې فازلهما الشیطان اخیول دوان شیطان انا د دې جنت نه فاخرجهما مما كان فيه نو وی صلی دوان د هغه نه چې و دوان باندې کې دا څنګه وستل داوی د مار په شکل کې رالو او را دنه شو او بیا یې وسوسې واچولې ولې الله ته معلوم نو چې را دنه کېدو چې الله ورته وځه بس خبره ختمه بیا دوباره نه دنه شوی شیطان جنت ته دا څه ټکوسلی دي اصل خبره دا وه یو خو دا چې په وتو وتو کې ورته وسوسې واچولې چې څنګه وتو واد سورې اعراف کې به تفصیل راشي وقاسمهما انی لکما لمن الناسین قسمونه ورته وخوړل چې زه تاسو خیر خوایم او د یوونی نه زکه من کړی چې دلته به تاسو همیشه پاتې شي نو تاسو نه غواړئ چې همیشه پاتې شئ ورته یې وسوسې واچولې. خو آدم علیه السلام دوکه شو، انسان و، هغه ونې وخوړه، دانه یې وخوړه، الله رب العالمین ورته یې وځی د جنت نه. یا دویم دا وه چې دی کله د جنت نه ووتو، نو آدم علیه السلام بی بی حوا به چکر له تلل د جنت دروازې له، نو چی به هلته لاړل نو دی به ورته دروازی مخی ته ولاړو او وسوسې به ورته اچولې په دی طریقه یې دوکه کو وقلنا بتو بعضکم لبعض عدو او مونږه زید دې جنت نا با استاسنا د باغ په دشمنان دي ولکم فی الارض مستقر او تاسو لرا بعضی کم عقل په دی باندی نه پوهیږی تکبر دی ته وایی تکبر دی ته وایی چی ځان د خپل درجی نه اوچت وګڼی او احساس کمتری دی ته وایی چی ځان د خپل درجی نه کم وګڼی لکه پلار دی نو کټ پروت دی نو پلار به سر ته کینی زوی به لنګی ته کینی د عام طور باندې د پښتنو د عام انسانانو د ادب طریقه ده لکه پلار مشر دی د هغه به سر ته کینی نو بچې به لنګې ته کینی استاد به سر ته کینی نو شاګرد به لنګې ته کینی او دارنګ یو استاد خپل مقامی خپل حیثیتي دا هغه چې کومه ګدای وي کوم د کیناستو ځای وي نو چې پاغي باندې کینی نو دا دی کمعقلی دا وای تکبر دی دا تکبر نه دی استاد خپل مقام دی خپل حیثیت دی باید سره احساس کمتره شکار شي دا کم ځای چې دا غل کې ناستوي دا غ پریدي نو په خدمت باندې بکینی دا دا جزی نه ګوره بازي کمقلی یاره وای زا جزی کومه کټ کې نه کینم پزمکه په خاور باندې کینم دا جزی نه دا احساس کمتری ده شاګردان را جمع دي تا له یو ځای جوړ کړی دی په هغې باندې کېنه دا ستا مقام دی ستا حیثیت دی بچي را جمع دي پلار راغی ایله هغه له یو ځای جوړ کړی پلار له پکار دي چې په هغه ځای باندې کېني دا عاجزي نه چې هغه خپل ځای پرېږدی او لاندې کېنی دا احساس کمتري ده او تکبر دې ته وایي چې ځان اوچت وګڼې چی زه خو ډیر لوی یم او الله رب العالمین په دې باندې خفه کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی راغله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی ما ته خلک وای چې ته تکبر کی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ليست لبست الشمل وحلبت الشات وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء اوي زه ورکوټ لن تړم او بيزلو شم نبی علیہ السلام فرمایلی چې څوک دا کار کوي راي کې تکبر نشتا اول تکبر شیطان کړي ذلیل او رسوا شو او آدم علیه السلام ته سجده ونه کړه حالانکه دا کم عقل و ده ځان غټ وګڼلو وی زه د اوره پیدا شوی ما او دی له خاورو پیدا کړی دی حالانکه خاوره دا عزت مند ده د اور نه ځکه اور کې چې شی واچې نو هغه سوځي او په ځمکه او په خاورو باندې شی پروتي نو هغه زرغون شي ځکه وایي ای دانا چی در زمی پیرا شود سر سال سر سبزی پستا شود دانا چی خاورو کی واچی ناغ زرغون شی چی اور کی واچی ناغ وسوزی وی ته د خاورو نه پیدا زرغون نشوی دا نه چې خاورو کې غورځېږي، زرغونېږي او ته د خاورو نه پیدا یې، زرغون نه شوې. دارنګې اور، په اور کې چې هر څه واچې نو هغه سوځېږي او ځمکه یې ځان سره ساتي. په خاورو باندې چې اور بل شي نو خاوره نه خرابوي او په اور چې خاوره واچې نو هغه ختم شي. اور دا بهتر نه دی بلکې. ځمکه او خاوره دا بهتره ده خو ده تکبر کو الله ورته ذلیل او رسوای کو سوره اعراف کې به تفصیل راشي ولکم فی الارض مستقر و متاع للعین تاسو له به پزماګه کې ودرېدلا و متاع الہین او فائدہ وی تر یو وخت پورې فتلقى آدم من ربه کلمات دا سلورم نعمت چې ستاسو نیکه آدم علی السلام دا غنه خدای شیو لغزه شیو هغه مې ورته معاف کو فتلقا آدم من ربی کلمات ذکر آدم علی السلام د خپل رب نه شو کلمې وتا بالو نو مې باری وکړه په دبانی انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله دې توبه قبلون کې مهربان ادا کلمات سو بعضی خلک په دې ځای کې یو اوږد روایت پیش کړي دا خازن یو روایت پیش کړي وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام انم باندې وسیله غوښته وا وی آدم علیہ الصلوۃ والسلام لما اقترف آدم خطیئتان قال اللهم انی اسلک بحق محمد صلی الله علیه وسلم او چې آدم علیہ السلام نه دا خدای شو دا غي الله ز په حق د محمد علیہ السلام تعالی معافي غواړم الله ورته وی کیفا ولا مخلوقو تا ته څه پته ولګی دا ما خو غلا پیدا کړی دی دا ورته وی وای کله چې تا زه پیدا کړم نو پر په عرش باندې لیکلي وو لا اله الا الله محمد رسول الله وای ما وی چې تا ځان سره نه یو ځای کړي مګر هغه څوک چې داغه شفاعت قبليږي ځکه می داغه په نوم باندې تا نه وسیله وغوښته الله ورته آو ولولا خلقت لما خلقتک کته کده مانو پیدا کړي نو تب مانو پیدا کړي او زمکه اسمان نه هم نو پیدا کړي دا موضوعي روایت پیش کړي د مستدرک د حاکم او دا ټول باطل دي د ځان نه خلکو جوړ کړی دي زمونږ استاد محترم فرمایل که تفصیل غواړي د شیخ القرآن رحم الله کتاب دی البصائر صفحه 176 او 351 کې داغه تفصیل شته دویم دا الله وای ما خو پیریانو انسانان د خپل عبادت د پاره پیدا کړی دي نو ته څه کوای چې دنیا د نبی علی السلام د مخې پیدا ده دا خو الله توحید له پیدا کړی دا او دویم دا چې ته وای چې دا کلمات ویلي نو چې قران کې یو شی ذکر شوی نو بل ته څه ضرورت دی وګورئ سوره اعراف درويشته ما ته ګورئ ا کلمات قران د خپل ذکر کوي اتم سپارا سوره اعراف دروشته مات قال ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ويبعلوا إرغز منك کمی کړی مونږه د خپل ځان له درجه کې وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا درویشتم آیت سورہ اعراف کبا خناونه کې مونږ ته رحمونه کې په مونږ باندې لنکونن من الخاسرین وشبا مونږه د تاوانیانو نه څه مطلب الله مونږه ځان نقصان کړی د خپل ځان نور الله زمونږه په مونږ باندې مهرباني وکړي دا اصل کلمات دا وي ربنا ظلمنا انفسنا او په دې باندې معافي غوښتو دا نه چې توای چې د محمد عليه السلام په نوم غوښتو پتا باندې الله مهرباني وکړي په دې باندې انه هو التواب الرحیم یقینا دا الله دې توبه قبول اونکي مهربان خوف او حزن کې فرق دی خوف هغه ته وایي چې هغه راتلونکي زمانه ای او پای باندې سړی یریږي لکه امتحان را رواني زما پاس موقع فعل حزن دی ته وایي چې مخکې غم تیر شوی الله وایي فلا خوف عليهم نبو ير په دې باندې پراتلون کې وخت کې ولا هم يحزنون او نبدي غم جنوي په تیر شوی زمانہ پسې دنیا پسې والذین کفروا وکذبوا آګسان چې انکار وکړي توحید او رسالت نه یو تعریف دو سل اختمات کی ولا تلمس الحق بالباطل دا الله کتاب خبر یو شان کړي وا او دی به خلکو ته بل شان کار کولا دویم کتمان حق چې حق پټي وتکتم الحق وانتم تعلمون حق به پټي او دریم ترک عمل سلور سل اختمات کی چې کله یو سړی خبرې کوي نو اول عامه خبره وکړي چې په دې پوه شي چې عام خلک یې نه مني بیا یو قوم خاص کړي الله هم داسې کوي اول یې وي یا ایها الناس اعبدو اې د ټولې دنیا خلکو د الله عبادت وکړئ اوس یې بني اسرائیل خاص کړل ځکه دا عزتمن قوم و بني اسرائیل بې چاته وي اسرائیل اسرا د عبرانې لفظ دی اسرا وی عبد تا بنده تا ایل وی الله تا نو اسرائیل معنا عبد الله د الله بنده او د دې دا لقب ګرځیدل دی یعقوب علی السلام نو دا اولاد د یعقوب علی السلام یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علی السلام آلوزونه سوره مائده کی بیا ذکر کئی دیار لسم آیت کی شپگم سپارا سوره مائده آیت نمبر بارا دو لسم دا اللہ لوزونه او د خلق سره لوزونه الله وی وقال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة واتیتم الزکاة سورہ مائدہ شپږم سپارا دولسم آیت ګورئ کچره تاسو پابندیو کد منځ ورم کو زکات ایمان مو زما پر رسولانو او داغي تایید مو کو قرض مر کو الله لره قرض خستا دولسم آیت سورہ مائدہ دا داغي له اوفو بیات دی بما پاغ سبانی انزل تو چی مارا لگلی مصدقا لما واکم تصدیق کونگے دا کتابونو چی تاثر دی سنگ تصدیق کئی قرآن آغا ذکر کئی کما مسئلہ چی تورات کی ذکر شیوا دا چارج کې ورکه چارج کم کو ذکر شو چارج کې هو کله مسله چې تورات کې ذکر شوی و هما مسله قران هم ذکر کړي څنګه تورات کې الله ویلو سورې بنی اسرائیل کې براشي دوی مات کې الله تتخذو من دوني وکیلا زمانه الا بدل ذمہ دار نه نیسي او ما مسله قران هم ذکر کوي سوره مزمل کې نام آیت کې لا اله الا هو فتخذ وکیلا خاص د الله ذمہ وار نیسي دا سي تصدیق کوي څه مطلب دی تصدیق مطلب دا چې تاسو تورات کې کومه مسله الله ذکر کړي وا او ما مسله قران هم ذکر کوي دا تصدیق دی بنی اسرائیل دویم تورات او قرآن سوره مزمل نهم او سوره آل عمران کې سلور شپیتم کې موي ولا تکونو ولا کافر به مکه کې اول کفر کوونکی په دی باندې کافران خو مخکې ومو اول کافر ورته ولي وای زکه دا چی دا مولیانو یهودو او نسبت ملا ته ډیر زر کیږی که ته یو مسله بیان کی خلک وای وای زموږ د جماعت استاد خو داسی مسله کوي فلانه مولای صاحب خو دا مسله کوي نو دیو جنا مولیانو ایت نسبت زکه کی مکه گئی اول بفر کو ان کی بدی باندې ولا تشترو بیادی سمنن قلیلا مغور کوي زما پایاتونو باندې پیسې لګي بدعتیان وای که سلویخ روپی نو میالی او که داغی نه زیاتی نو الی ډیر الی او لګی مالی په دین باندې نه نه الدنیا ومدتها قرطبی ذکر کئی ټول دنیا د قران په مقابله کې چې څوک ټول دنیا درکې پوروای نه لیک دا نه چې روزه کې ختم کوم دې لپاره چې پیسې ملاوي شي باندې قاریان ټول کال دی له انتظار کوي پروژه کې یو ختم رواني بل ټیکا کړی او بل پس بیا رواني دا وې زمونږه دا سیزن میاشتا نو هر طرف ته ختمونه ټیکا کړی نو څوک د درې ورځو ختم کوي څوک د سالورو کوي څوک د لاسو کوي الګ دا الله دی کتاب سره ټوکی شروع کړی دی نو د درې ورځو به څه ختمي دا نه په قاری پوهیږي او نه په مقتدیان پوهیږي او چې لګیا شي توبه حیران بشي چې دا دې سوی باول ټکی باندې پوه شي او بیا روس ور باندې نه پوهیږي چې دا دې سوی دا قران به خلک داسې وای قران کې خو الله وای چې قران واضح واضح ورتل القران ترتیلا کم از کم د عبادت پورې خندا خو نه کیږي پای ختم بسو کې چې پاغي کې خلق د الله عبادت پورې خندا کوي او قاری بیا تلاوت هم داسې کوي چې پاغي باندې نه خپل پويږي او نه په مقتدیان پويږي داسې به څه عبادت وي چې په هغې باندې سړی په خپله نه پوهېږي نو شاګرد او مقتدي به په هغې باندې څه پوه شي دا د څه لپاره وایي چې پیسې میلاو شي او ډېر قاریان خو داسې چې په هغه پسې څوک ولاړ وي پوه سړی عالم وي یا بل قاري وي یا بل څوک چې د ده فاتح نه وي او د هغه نه غلطي وشي نو که بل څوک ورپسې فتح ورکړي نو هغه له غوسه کېږي چې تا ولې فتح راکړه دا ځکه چې هغه کې تکبر وي انانیت وي پکې هغه وایي چې ما له بل څوک فتح نه راکوي نو زما فاتح شته که زه غلط ویم او که زه هر څنګه ځکه وروسته عوام غریبانان خو نه پوهېږي چې دا دی څه وایي نو که پوهه سړی دله فتح ورکړي نو دی په هغې غوسه کېږي، وايي، پیسې پرې باندې لږې مالې او ډېرې الۍ، قرانکریم ټولې دنیا ته لګوئ، وروسته بیا ځان له وګورئ، دې ایاتونو کې الله دنیا ته لږه وايي، سورة آل عمران آیت نمبر ایک سو چیانوے، سورة نساء آیت نمبر ستتر، سورة مائدہ آیت نمبر چوالیس، سورة نحل آیت نمبر پچانوے، سورة توبه نهم آیت او سورة بقره یو سل څلور اویایم آیت دې ټولو آیاتونو کې الله وایي چې ټوله دنیا لږه ده الدنیا قلیل دنیا لږه ده خو ټوله سونا او سپین زر چې په مقابله د قران کې درکې ګوروای نه لې ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا مگر کوي باطن زماواني مو پیسې لګي و ایا یفتقون خاص زمانو یریږي ولا تلبس الحق بالباطل مگر ډوي حق د باطل سره وتقدم الحق ما پټوي حق لکه سم حق او باطل خلک ګډوډ کی او دارنګي حق پټ کی حق او باطل ګډوډ کی یاره وای دا داسې خلک راوتلي دي دعا نه مني زیارت نه مني کرامت نه مني اولیاء نه مني خیرات نه مني سخات نه مني اوس پکې وای حیات الانبیاء نه مني ها قبر عذاب نه مني دا ټولې پراپیګنډې دي دا ټول دروغ دي الحمدلله ثم الحمدلله موږ دا هر څه منو او جرم هم دا دی چې په طریقې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې منو ستا په طریقې نه منو ځان نه طریقه په دین کې نه منو جرم صرف دا دی وقدم الحق او ما پټو حق وانتم تعلمون حال لري چې تاسو خبرې گئی الله یې حق ما پټوا په ورځ د قیامت به الله له څه جواب ورکړې؟ دنیا کې خو دې خلک دوکه کړل او د حق پرستو نه دې خلک بدنام کړل، ډېر اوس هم لګیا دي، که یو عالم د قرآن درس کوي نو دی لګیا وي او خلک د هغه نه منع کوي، دله ورنه شئ ګوره دی به هم بې دینه کړي، دی به هم ګمراه کړي، په قرآن باندې څوک ګمراه کېږي؟ نو ته به الله له څه جواب ورکړې چې ما په دنیا کې دا ګل خلک مې د قرآن نه منې ګل تا خو د شیطان ملګرتیا وکړه ډېر قاریان او ډېر مولیان او ډېر طالبان اوس هم دا کوشش کوي چې کم اکثرل د قرآن بیان کوي او دی لګیا یی د هغه نه خلک منع کوي وایي دله ورنشئ ګوره ده سره قرآن له کیننئ ځکه په دی باندی پوهیږي که چېرې دا خلک قرآن له کیناستل نو د دی بیا سترګې کولاو شي دی بیا حق او باطل وپیژني حق او باطل ګډوډ کړي وانتم تعلمون او تاسو ښه پوهیږئ خو په دی باندی پوه شه چې کوم سړی تا د قرآن د درس نه منې کوي او تا ته وایي چې قرآن درس له مه ځه، په دې باندې پوه شه چې دا د شیطان ملګری دی، اګر چې هغه ملا وي، اګر چې هغه طالب وي، که قاري وي او که هر څوک وي. واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، پابندي وکړئ د لمونځ او ورکړئ زکات، وارکعوا مع الراکعین او رکوع کوئ سره د رکوع کوونکو نه. وستعینو بالصبر والصلاة او صفات د مؤمنانو په مقابله د یهودو کې اول صفات صبر امداد وغواړي د الله نه په صبر سره تکلیف راځي نو صبر کوا برداشت کوا الله به امداد کوي وصلات او مون سره زابو ته به چې تکلیف پېښ شو زر بلال جمعات کې به دوه رکعاته مونږ کو چې بهر براوتل الله به مسله حل کړي وا نن مسلمان د هغه په اسبابو باندې یقین جوړ شوی دی په اعمالو یقین نشته مونږ باندې یقین نشته په ذکر او اذکار په دم باندې یقین نشته په قران باندې یقین نشته نو همدغه وجه ده چې عذابونه را روان دي مسلمان په تکلیف او مصیبت کې مبتلا دي سو وجه ده ځکه چې دا الله کتاب طرف توجه نشته اعمالو طرف توجه نشته زر په اسباب باندې سړی لا بیمار شوی نی الوی ډاکټر ته ورسوه بچی له دا تربیت ورکا وای بچی دوه رکعاته منځو کا الله نو واړه چې الله دې خکی ها بیا روستو لار شه ډاکټر لا موږ د اسباب نه انکار نه کوو او دا وایو چې ګوره په اسباب باندې یقین مکوا ځکه ډیر خلک ډاکټران استعمال کی دوایانی است خو بیا هم الله شفا نه ورکوي اصل خبره دا ده مسلمان به اله کامیابیږي چې د هغه یقین په اعمالو باندې راشي په لمونځ باندې په ذکر او اذکار باندې په مسنون اعمالو باندې وصلات یا منصرات وانها لکبیره الا للخاشین یقینا دا ډېر غټه خبره ده مگر په یریدون کو باندې د الله نه چې الله نه یریږي هغه ته هیڅ ګران نه ده هغه په اعمال باندې یقین کوي الذين يظنون هغه کسان دي یظنون چوی یقین کئی انهم ملاقو ربهم چه یقینا دیبا مخامخ کی دخبل رب سرا وانهم الی راجون او یقینا دیبا اللہ تو واپس کی درې خباستونه د یهودو ذکر کړل په دریم باب کې درې پلیتې یو تحریف دویم کتمان حق حق دې پټولو دریم ترک عمل او مقابله کې درې صفات د مؤمنانو صبر صلات او ایمان بالآخرت دا درې صفتونه د مؤمنانو د يهودو په مقابله کې ذکر کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین جمعې ورځ دا دیو جنا وختي چټي کو او سبا نه به ان شاء الله سبق زیاتو